دا ورځې چې په کومه منګه تیریږي دا لس ورځې په ټولو ورځو د کال کې بهترینې ورځې دي تر قربانې پورې د اتوار د ورځې نه غالبا شروع کیږي خشاک شپږ میاشتې جمع کېده او هغه کې مناره جوړ شوې چې ابراهيم عليه السلام بده اور د چبل شي څنګه گزارو مناره جوړ شوې باغ مناره کې ابراهيم عليه السلام د خپل لاسونو ته تړلې شو او دا چلو ته شیطان بېمانه وګورو نمرود او ازر ته شیطان بېمانه په شکل د ګډا راغی چور بنی تیزی او تاسو باندې او څنګه دې گزارې تاسو بسیزي نو یو منارا اول نه جوړ کړي او پاګه کې ابراهيم عليه السلام د مخ کې نه کې نه وي چې دا اور بل شوی نه دی او د اوسپنو پر سو باندې هغه وتړي یو رسې باندې ور لاسونو تړل ار یو وی مونږ ته حکم وکړ چې د باندې وبوا چې ورور مړ شو او را ولو او دا اور د نوالو ابراهيم عليه السلام ویلا لا نا تفتنما اخر کې جبريل امين راغی و اے محمد ابراهيم عليه السلام الله د طرف نه زلاله غلي شوی فرشتہ ما الله و ابراهيم عليه السلام ته وایي چې څه تکلیفي چا دلره کما شکل جبريل دا خبره رب العزت توکړه الله جبريل ته وې د جنت نه یو فرش یو سا یو باغچه یو سا او هغه ته خورکا دا د مسیح تفسیر سره بیان دی ابراهيم عليه السلام په واقع کې کوي انبيیا کې دا الله حکم وګورا کم رسول باندې چې ابراهيم عليه السلام تلله او دوس په رسېږي راشوي او سه زلې شوي او د ابراهيم عليه السلام یو وخت هغه نوم سوزیدلې باز خلق وي وزاین دروغجن چې د ابراهيم عليه السلام جامع سوي دا خبره غلطه ده دیوال والے شو دیوال سوره شو چې کله او کتل چې ابراهيم عليه السلام سلام ګورو چلا پوری نمرود پاغ ایرو کې دا روان دی ابراهيم عليه السلام دا او ابراهيم استا داسې رب دی چې په یو میا شور په پتا او ته داسې ساتلې چې دا ګورو مونږه ته خوره نو شام ته روان شو وتینی اغزه ته روان شو چاته انزران ډیر کیږي چې شام دی شام تلار وته بیا بل قضا کړوا کتورا بیبي بارال ابراهيم عليه السلام دا امتحانونو پل بچی نیازبین بچی باندې چاړې خو دیوا د الله د طرف نه حکم را لې جبريل دا الله حکم کو چې فورن ګډ بولا او ابراهيم عليه السلام د چړې لاندې کا زکاغه ته پته نشتا او ډېر جوش او جذبه کې د خپل ځوی په لارو کې یو خبره دا معلومه شو چې ابراهیم علی السلام ژوند دی او د خپل بچی د علاله دو نه خبر نه دی ابراهيم عليه السلام ژوند دی او د خپل لار د چلې نه خبر نه دی چې د خپل بچي می حلال کو کوکړ می حلال خبر ده نه الله حکم ورو الله وې بچې لال کا ورما هو چې ځان ته مسلمانو قلالاو بدیو چې ځان ته دې بیا د خپل خواغه ور خدا الله خواغه الله ته پته و چې دا خلک داسې نشي کوله نو الله دا یې په دې زمينه قرباني لازم ګډ پیسو چې دې وا وې کوغه او پدې کې منګه باندې ګوري یاره فما کیږي او کینی کیږي یسو خبره کوم دا وره اصل چې په 50 قرباني لازميږي چې 50 فقره لازمه سرسایا چې په درې ورځو کې د قرباني په ورځ په سبا او بل سبا لسم یو لسم دو لسم د ذل حج په دې دریو ورځو کې د سره دور سرمایا موجود شو دور سرمایا چې بغیر د ضرورت اصلي نه دو سره دور سیل موجود شو چې د دوو پنځو تولو د سپینو زرو برابر لکه تقریبا ساري باون تولې چاندي څه یو لا په جوړیږي یا څه پنځه کم یو لا پاوشه دورا په دې دریو ورځو کې د سره دغه سرمایه موجوده شو په دې مورز په دې مورز او په لومړی ورځ نو په دې قرباني لازم دی به چون چرانه کې په دې کال تیر شوی نه تیر شوی خدای دې کی چې د سره مخ یو روپۍ نه وا د قرضې وی بند وی او په خپل د بچا قرضې ور کړې یو لاک دو لاک او په دې په باندې لازم یا د سره شي نو دا ستر په ورځ په دوه مورز په دوه مورز د سره دوه سرمایه نه لا دو لاک یو نیم لاک روپۍ کاوه حساب وکړو دغه فورن قرباني کوي په دې کې دا نشته چې په ما کېږي او په ما نه کېږي په ما قرضه ده او دا داسې دي نه دا داسې باندې نشته ضرورت اصلي یو خپل کور د چې پکې اوسېږي خپل کور نه علاوه نور زینه داسې دي پلاټونه دي کورونه دي په کرایه ورکړي یا د خرڅ دي یا د خرڅ نه دي یا دا چې ګاډي چې د پکې ګرځي دا غي نه علاوه نور تجارتي ګاډي یا دا چې ساتري نو پاګه ټول باندې به حساب کوي او هغه قرباني لازم دي دکان نه دي بازار دی خو د ضرورت اصلي چې د کوم ژوند تیریږي دا غي نه علاوه او چې کوم ضروری لکه ټي وي وی سي ار دیش دا ضرورت اصلي نه ده خطا په دې کې راوړي دا غي قیمت ته لګي دا غي سوره قیمت ده کله یو لاکھ هغه چې نه وي په دا قرباني لازم ده ځکه هغه غیر ضروری اشیاء دي ضروری سيزونه هغه چې دا غي نه بغیر د انسان گزاران نه تیریږي بغیر دا غي نه انسان ژوند نه تیریږي لکه سولې شو موبایل ضروری سیز دی او هغه بس ضروری سیزونه چې کم ضرورت پستا حل کیږي برابر پاره حق د حد نه سیوای یو موبایل له صاحب په لزر اپ په پنځل لزر باندې کار کیږي او تاسو دوه لا کو ساتل لري او ته به زه غریبی ته څنګه غریب یې ستاد دې موبایل نه پته لګي چې ته غریب نه یې د لاک یو نیم د دوه لاک موبایل ساتي او ته غریب یې پدری او د شلو د پنځیشو یا د تیرشو زرو پورې گزاره کیږي باغې باندې تدا شونه ساتي نو دا د ضرورت نه سیوا دي فرض دی دا څونه ضروری څه دي کور کې چې کم خوراکي مواد دي ضرورت دي هغه ټول خیر دی دریو جوړو نه علاوه ضروری دریو نه علاوه شلو پنځي شو تیر جوړ د زنانه وي سونی هم وي زیورات هم وي پیسې هم پنځوس پته زره په ما قرباني نکي هو یو د اونمي تولې سونا دونمي پنځوس تولې سپین زر اس شعر وسره نه دنوی په دوس تولې سپین زر قرباني په لازم ده اے شل زر د سپینو زر شل تولې د سپینو زر وکا قرباني په نشته چې نور څه وسره نه او که شل تولې د سپینو زر وي دو تولې د سرو زر وي ها نو بیا نصابونه مختلف شو بیا به د دوالو قیمت لګې او چې د سرو د سپینو د دوالو قیمت د دونیمو پندوس تولو د سپینو زرو برابر شو قربانی پیدا زما یا شل پندوس زر روپۍ شل زر د خځې سره موجود دي او لس تولې سره د سپینو زرو دي ادو تولې یو نیمه تولا د سرو زرو دا نو بیا به دا ټول قیمت لګي چې دا ټول د دریو والو سيزونو قیمت د ساره باون تولې د سپینو زرو سره برابر شي نو پاره قرباني سره لازم دی ډېر خیال وکړه اپ چایر مر قرباني ګرانی دا تجدد نه نظام پرې دې دلوګي نه کګرانی په 50 روپۍ کپ چیس کې هغه ګرانی نه ده مخکې باندې په لس روپۍ سره په دا ځای خیر دی او چې مسله د فطرانه راشي مسله د قرباني راشي یره ګرانه منګایي ده نو دا سجوله لا هو یو سره تنهادار دی هغه ته هیڅ نشته اوس تنها هغه له ملاو شو او هغه تنها دا هغه د دنیو په ورځو ټولونه برابر یا سیوا ده او دا هغه د خپل گزاران نه سیوا کیږي نو پاغه قربان لازم ده په دې کې کار شرط نه دی زکات کې کار شرط دی او په دې قرباني کې کار شرط نه دی یو دا مسله و دغه مسله دا ده ولو کې ساروي ګډ پیسو چيله دا چې د یو کال برابر وي یو کال کې اختر پورې یو رس کمی قرباني پینې کې کو دوره ولې نه دوره غاخې کړي کاغه د اسونه خو چې د غاخې نو باغ قرباني کی او غاخې نمی کړي خو چې د دوو کالو اعتمادي کسي چا په کور کې ساتل هغه د پته یو عام تاجران دې په دې په خلو باندې اعتبار نه کوي ځکه قسم کوم ټول قسم نه کوي خلک شکر ادا کوي خپل زمانه خلکو ته پوس پابل کار کړي وا چې ساری په اشپړې ګرام شي ورستو اختر تیر شو ما ته وی جی ما نه سو نقصان شوی دی مې څه کوئی څه معافي به کېږي شي همې څه د الله د معافي وینې دي زمانہ قرباني لا ما ساروي را وستیو د دوو کالو پورونو ما په قسمونو د کتلې په خلکو مې خرڅ کړی دي نو دې مې دې گنجائش ډېر مشکل دی الله نو سوال کاونو هغه د خلکو قرباني خرابې کړې دي په ټینګ نشو ما او غلطی را نه شوې ده او ډېر خپای ما نو ګورې دا په خپل مونږ ته پوښتنه شي په تجارت په خپل به اعتبار نه کې او یو کلک کسي مسلمان کسي ذکر ساتل شي یا تا ساتل تا ته پته نه بیا ډېر خدګې نه مو شکیشه بناله چې دوه غاخي کړي ار یو ساروي یا د کال پوره ورکه یا دوه غاخي کړي او په یو کس کېږي دا هو د دین علاوه خیس خی کټه کټه چې د دوو کالو وي یا د دوو نه سیوا وي هغه د دوو کالو چې په دوو کالو کې یو رس کمای سکیو کټی کې قرباني پېنې کېږي یا هغه دغه اخیرا کې جوړي د دوه غاخې نو بیا په قرباني کیږي ها او غټ ساروي غټ یو کومرو کې او د دوه نه سیوای هغه د یو نواله تر اوو پورې کسان پای کې شامل دي شي ساروي ته پکته شي بعض اسخه اسخه د دوه کسوي بعض د یوي بعض پینځو لالي شپږو لالي بعض ویوا هغه مون پینځو شپږم پکې نه راځو یا درې نه دا تکي او نه تکي دا زموږ خبرې دي چیلې یو ګټ کې یو فرشته حدیث کې راځي چیری کې نه ګټ کې ګډ داسي پیغمبر پاک وي چې یو ګډ هغه د شپږو میاشتو وي او د کال د ګډ سره ودره او فرق نه کیږي چې د کال ګډ کم یو دی او د شپږو میاشتو چې د شپږو میاشتو ګډ د کال د ګډ سره برابر کو د قصي نو بیا پاغه باندې کیږي خدا صرف په ګډ کې غا په چيري کې نه چيله کده د دوو کالو د ګډ سره چيلي سره ودرې پای کې غا لازم دي او پای کې ها کال لازم دي دا چيلي خلک په دې مېلو کې مله غټ غټ د کله کال نیم کیږي دا ټول په باندې نه غلطي سو پورې کال شوی نه موږ له پکار دا دي چې د عمر لحاظ کو د کسانو لحاظ کو خدا کسان چې کم شرکا په قرباني کې شریکيږي دا به ډېر نیکان وي نو ټولو نمخ کې داغه عقیده به صحیح وي صحیح العقیده کداغه دا عقیده چې بغیر د الله نه مخلوق پیر فقیر ولی زیارت ژوندې مله هغه پویږي را رسیږي او روغ او رنځور معلومه فایده او نقصان نسي زما په پټو پویږي ریا ساته کده چا داسې عقیده او په کوم شرکاو کې دې شریک شو نو دا غر ټول شرکاو هغه قرباني ونشو شپږ کسان صحیح دي په یو په بیا کې داسې مردار ګنده ده نو دا شپږ وړو قرباني نه کیږي یو پکې سود خور دی حرام مال له سود یواز نه هر غلطه کمایي ده پای کې رشوتونه وي پای کې ډاکی پای کې کمې زیاتې د تول او خدای کمایي په غلطه طریقې او نو شپږ واړه برابر سی وي نو کدا یو کار غلط وي نو دا ټول قرباني نه شي خو یو دی قرباني خو یو ده بعض خلک وي مرز سیمه کاغار څنګه نه نه نه نور عبادتو کې دا ډېر کم دي چون کې ساروي یو دی سا یو ده نو چې یو یې څه غلط شو نو ټول یې غلط شو نو د دې ډېر احتیاط پکار دی دا کې دور یا دا مال یا دا کمایې یا ها او بل دا چې ټول دې لازم نه چې ټول دې پاکستانو کې شریک وي د دې ځان له مسائل یو سړی یو قرباني واغستا په دې حالت یې واغستا که ما سره څوک شرکت کول غواړي نو زه به ځان سره شریک کوم قرباني په دې واغستا دوه له واغستا ترې ولا وایي چې د دریم سلورم نه یو ځای کیږي نو هغه په کې څه ساتل شي نو بیا شریک شنو صدا بل کسا الکه تا قرباني اغسته یا ما شریک هغه پد ما اغسته پیسې دلته راکې سپکې هغه کول شي خو کتا اغست په دې ځان لرا او لیک دې د ځا د بل کس د شرکت نه لري کړي ځان سره نورستو په کې بیا ته کس شریکول نه شي دا مسائل لی بل خساروي ور ساروي چې په خو برابرۍ ها لنګلا نه کانا نه لون نه شن نه معذور نه څنګه چې ته کار کسب د پاره قشه اخلي نو دا رنګ داغه نه قشه د قربانې رنگ کې چستۍ سره ده بعد دا چې ساره والی دی له په دکوی روان کړي مل ارزان ملاو شو والا داسې مالی دي که په اخلاص او په مینا او غوړه غسته شو خو ویلا چې د چون چراب کې کې لکه د بنی اسرائیل د غوا څنګه دا جوتی دا ورټی دا وړه دا سپوره دا سلو روپیا یې صدا روپیا نو علم پکار دادی چې د قربانې نیتو کا پسې نیته په اخلاص کا شرکا سې ګورا سې شرکا ملاویږي فبیا انسان له یو چیرې وره لاله یو اسکوري والا لاله یو بيزا والا چې نو سې نه ملاوي نو چې سې شرکای ځان ځان خبره خدار کا آینده و بیا په دې کې خیر من باس کو واخر